حضرت یوسف علیه السلام د قصې بله مرحله شروع کیږي آخري مرحله دا وه چې د کوی نه راووتو او بیا دې خلکو دې د ځان لپاره غلام کو چې غلام یې که نو مصر ته یې بوتو چې مصر ته یې بوتو اوس دا بله مرحله ده الله دله یو عجیبه حسن او عجیبه ښایست ورکړی چې کله دې خلکو د قافلې والا دې مصر ته د خرڅولو دپاره وړاندې کو نو په ده باندې بولې وشوې یو وې دا ظالم بل به نالی او بل وې دا ظالم دا بل نالی چې بولې پې کېدې کېدې کېدې آخر کې دا بولې وشوه چې دا به په هغه چا خرڅوو چې کم سړی د ده د وزن مطابق دونه موږ له سره راکي او دونه را له مشک راکي مشک دا به هغه څوک اخلي چې یو طرف ته تله کې دی وي او بل طرف ته تله کې سونی او دا یو ځل او بیا وتلو یو طرف ته دی وي او بل طرف ته مشکي هغه چاله به ورکو دا د هیچ چا طاقت نو په دې مصر کې یو وزیر و وزیر خزانه عزیز مصر به ورته وي هغه عزیز مصر راغی او دی دغه کو په دې قیمت باندې واغشت الله پې دا عزیز مصر مهربانه که کور ته لاړ چې کور ته یې بوته نو خپلې ښځې ته وایي ښځې ته خو د دې غلام دې ټنډې ته وګوره نورانیت پکې د داسې د دې ټنډې نه دا رڼا ځي کیدی شي چې دې موږ ته څه فایدې ورسوي کاروبار زموږ په ده باندې روان شي هر څه راله وکړي یا زمونږ بچی نشته ځان ځان دپاره دغه کو بچی کو خو بچ... خزه د ده د خوراک د سکاک او د جامو ډیر خیال ساته دا واقع شروع کیږي وقال الذي اشتراه اوی هغه کس اشتراه چې هغه واغشت یوسف من مصر په مصر کې اوی هغه کس اشتراه چې هغه واغشته یوسف من مصر په مصر کې دته خلک وی عزیز مصر دا وزیر خزانه و خپل نامه ده د ده قطفیر اوی هغه کس اشتراه چې هغه واغشته یوسف من مصر په مصر کې چاته وی لامراته خپل خزه ته هغه مشهور دغه د زلیخه خپلې ښځې ته یې ووې څه ورته وایي اکرمي عزت کوه اکرمي عزت کوه مسواهو د ځای د اوسېدو د ده دا یو مختصر لفظ دی مطلب ډیر دی خوراک سکاک جامع اوسېدل اکرمي ته عزت کوه مسواه دا غزه د اوسېدو ده د ولې دې ټنډې ته یې ګوره عصا قریبه ده ان ینفعنا چې دې به فایده ورسوي موږ ته عصا ان ینفعنا قریبه ده چې دې به فایده ورسوي موږ ته راغټ به شي کاروبار به راله کوي روزګار به راله کوي ارسو یا دا او نتخذه یا به دی اونیسو منګه د خپل ځان د پاره ولدن اولاد ځان له بیا متبنا کو د خولې زوی به کو ځکه زمونږ بچي نشته د دې عزیز مصر د اولاد نو نوروره دی لاړو او دی عزیز مصر د ځان د پاره زوی کو بس په مصر کې به داسې ګرځېدله چې لکه د وزیر خزانه زوی وکذالک هم دقسې مکنا لیوسف من قدرت ورکه حضرت یوسف ته فی الارض په ځمکه د مصر کې وکذالک هم دغه رنګې مکنا من قدرت ورکه چاته لیوسف حضرت یوسف ته فی الارض په ځمکه د مصر کې دا د څه دپاره د دې دپاره چې عدل او انصاف وکړي او بل دا دی ولې نعلمه او چې موږ وښایو ده ته من تعویل الاحادیث تعبیر د خوبونو چې د خوبونو تعبیر وښیم نو د خوبونو تعبیر چې چاته ورځي د حادثې نه مخکې مخکې د خلکو له خبر ورکوي چې هلکه داسې حادثه را روانه ده ولنعلمه او چې وښایو موږ ده ته من تعبیل الاحادیث تعبیر د خوبونو بیا مسله ده والله غالب الله چې دی غالب دی علی امره په خپل کار ولكن اکثر الناس لیکن زیات خلق لا یعلمون هغوی نه پوهیږي علا امره دا هی ضمیر چا ته راجع دی الله ته الله غالب دی په خپل کار چې زه ویم داسې به کوو او الله وایي چې نه داسې به کیږي زه اسم نیم الله په خپل کار غالب دی هماغه به کیږي چې کوم د الله منظوروي د امریه کې ضمیر ما وی چاته راجع کې الله ته الله غالب دی علی امره په خپل کار یا داسې چلو کې چې امریه کې ضمیر راجع کې یوسف ته والله غالب الله غالب دی علی امره په کار د یوسف الله څه غوښتله او رونو څه غوښتله روڼو وی چې راویخلو او مړی کو او ختمی کو او الله څه غوښته چې لوی مقام به وله ورکوم دا یولس واله رونه او مور او پلار به راځي او دې ته به سجده کوي هلکه وګټله چا وی الله غالبه دی په امر د یوسف ولكن اکثر الناس لیکن زیاد خلق لا یعلمون غنه پویږي دا قرآن مجید کې دي د عقیدې ګورئ اوله درجه دا ده دا اوله پوړی ده چې دا به یقین کې چې الله مال سره کوي او دا ټوله دنیا خو مې خلاف شي منې کولی نشي او چې الله کم شی په ما منه کي چې دا ټوله دنیا خو مې مرګتیا کوي که نه چې ماته میلو نشي اول به دا عقیده کې بیا به د دې نه ترقي کې ول خیر دا اوس دلته لوېده لوېده چې کله دې دې ځوانۍ ته ورسېد همداسې ورځ تر ورځه دا حسن زیاتېده ولما بلغ کله چې هغه ورسېد اشده خپلې ځوانۍ ته ولما بلغ هر کله چې هغه ورسېد اشده خپلې ځوانۍ ته نو آتیناه موږ ورکه هغه ته حکما نبوت پیغمبري و علما او علم علم یې ورته هم ورکه نبوت مې ورته هم ورکه وکذلک هم دقسې نجزي المحسنین موږ بدله ورکو نیکانو ته دا اوس بله مرحله شروع کیږي د یوسف علیه صلات وسلام د قصې بله مرحله اوس لانجې شروع کیږي الله د ته بې اندازې حسن ورکړی دی عزیز مصر ښځه زلیخه ورته وایي یوسف راشه دی اوس داسې جون تیری لکه نوکر بار ته خو داسې دی لکه زوی خو دلته خو نوکر دی یوې کوټې ته دننه که هغه دروازه بنده کړه بلې کوټې ته دننه که دروازه بنده کړه چې کوم آخري کوټه وه د اوه دروازې بندې کړې او دا قالینونه او دا هر څه لګېدلي دي یوسف علیه السلام ناست دی دام ورسره ناسته ده اوس دا ښځه لګي او د ده شوق ځان ته پیدا کوي ورته وی یوسفه ما احسن شعرک دا ویښته دې څومره ښکلي دي ښځې چې درته دا خبرې شروع کړې پردی ښځې تخته دا خطره ده ما احسنه شعرو کا څه ښایسته ویښته دي دي یوسف جواب ورکوي زما د بدن نه چې په قبر کې جدا کیږي اول به دا ویښته جدا کیږي دا څه کمال دی بیا ورته وایي ما احسنه عینک دا سترګې دې څومره ښکلې دي دا دې دپاره کوي چې د ده ما طرف ته میلان راشي وی دا اول دغه دی چې زما په مخ برابهیږي مړی چې تاسو کې دی نو اول دا سترګې وپړسیږي نو ټق وچوي په دې مخ را دغه شي دا څه کمال دی بیا ورته وایي ما احسن وجهک دا مخ دې څومره ښکلی دی وایي مخ به څه شي دا خو پیدا شوی د خاورو دپاره دی دا به خاوري کیږي اگر چې د انبیو مخ خاوري کیږي نه خو دا عام دغه کوي دلته دې له ټک ورکوي ویښته به سي او سترګې به سي او مخ به سي خیر اخر کې چې دا اوس نشو ورته وایي په اشارو نه پوهېږې پاس او چې زما تا ته کم ضرورت دی هغه پوره که حضرت یوسف وی معاذ الله پنی غواړم په پنی د الله داسې کار دا به زه کوم چې پوه شو چې دا مې مجبورۍ ده ترې را منډه کړې چې را منډه کړې اوس دې منډه وایي چې دروازې ته ځان ورسوم او دیم واپس را منډه کړې چې دا دروازه کولاو نکي الله ورته خود به خود دروازه کولاو کړه بله دروازه بله دروازه چې آخري دروازه وه چې بار راووتل دی اوس منډې وایي او دا واپسې ده چې ګورو عزیز مصر اوس راغلی دی بار ولاړ دی چې ولاړ دی دې ظالم ولګېده او دعوی په یوسف باندې وکړه چې دا خو ده ماته لاس واچو هغه واقع بیانوي وراودته التي او راوده دې ته وایي با تله راتلل چې یو سړي نه یو ځل مطالبه وکړي وی نه مني بیا تې مطالبه وکړي بیا تې مطالبه وکړي وراودته التي او بار بار مطالبه وکړه د یوسف نه التي هغه ښځې هو فی بیتها چې دی د هغې په کور کې و ګورې دا هم د ده کمال دی یو نوکر سړی دی او بالدار وته وی دا کار وکړه نو چې بالدار شاته وی بیا نه ویلی شي لیکن یوسف دا کمال چې هغې نه ووی بار بار مطالبه وکړه د ده نه التي هغه ښځې هو فی بیتها چې دی د هغې په کور کې و زلیخې هلکه د څه شي مطالبه یې ترې وکړه عن نفسه د نفس دغه چې دا ستا ځان مال راکه چې زه استعمال کم وغلقت الابواب او هغې بندې کړې وې دروازې چې څومره دروازې وې هغې بندې کړې وې وقالت او دی اووې هیت لک راشه هیت لک په معنا د ائتې لکه تا ته ویمې هیت لک اس خپل معنی ده راشه خو چې بیلې نو مطلب دا دی هیت راشه لکه تا ته ویمې قال یوسف علیه السلام ورته وایي معاذ الله زه پنۍ نیسم په پنې د الله انه ربی یقینا دغه یقینا هغه چې دی ربی هغه زما رب دی احسن مسوایا او هغه ښایسته کړی دی ځای د اوسېدو زما دا انه کې که ضمیر راجع کې د دې ښځې خاوند ته عزیز مصر ام سیده عزیز مصر ربی هغه زما رب دی دلته د رب معنی کوي مالک بالدار هغه زما بالدار دی او څنګه بالدار مې دی احسن مسوایا چې هغه ښایسته کړی دی ځای د اوسېدو زما تا ترې نو ویلې چې اکرمي مسواهو نو چې هغه ما سره دون احسانات کړي دي هلکه په احساناتو مقابله کې د شا سره ظلم نه دی پکار اوس دې زه ځم او د دې مقابله کې دی د هغه بېعزتي کوم د هغه د ښځې سره دی دا ګندتوب کومه استغفرالله ځنې خلک وی انه کې ضمیر الله ته راجع کې انه دا الله ربی دا زما رب دی او احسن مسوای هغه ښایسته کړی دی ځای د اوسېدو زما الله راته عزیز مصر مهربانه کړی دی په ما او هغه ما سره داسې دغه کوي لکه د زوی په شان انه یقینا لا یفلح الظالمون کامیاب بنشي ظالمان الکه چا د سره احسان وکړو تم و سره احسان کوه دا نه چې بل د سره احسان کوي او ته و سره ظلم کوي ما وی دا ګوره ډېره سخته دغه ده یو ښکلې جینۍ د شاهي کورنۍ ښځه چې هغې ځان هم جوړ کړي او دقسې بل طرف ته نوجوانې مي او په نوجوانۍ کې د اخري درجې د نوجوانۍ ته رسېدلي او حسن حسن هم الله ورکړي ګورې ځان قابو کول ډېر ګرانه ده داسې امتحان دی الله په چا نه راولي ډېره ګرانه ده نو وی ولقد همت به او یقینا قص کړو دې زلیخې به په هغه باندې د بدکارۍ ولقد همت به او یقینا قص کړی او دې زلیخې به په دې یوسف چې دا راونیسم او دا بدکاری وسره وکم نو ما وی یوسف خو هم نوجوان دی که نه نو چې اوس داسې کوټه مي یو ښایسته ډبل بیړه ورسه پراتي او د شاهي کورنۍ ښځه یو تا ته دا وی نو هم مشکله د ځان بچ کول وهم بها او ده به هم قصد کړی وي لولا ان رأى برهان ربه که چېرې ده نه وي لیدلی دلیل د خپل رب حضرت یوسف د خپل رب یو دلیل ولیده د هغه دلیل د وجې نه ده قصد ونه کو او که دا دلیل نه وي نو ده به هم قصد کړی وي وګورئ ریاض ده قصد نه کړی دې ښځې قصد وکړو وهم بها او یوسف به هم قصد کړی وي خو کله به قصد کړی وي لولا ارآ برهان ربه که چېرې ده نه وي لیدلی دلیل د خپل رب خو هغه د خپل رب دلیل یې ولیدو نو د قصد ونه کړو مزری استاز نه چا تپوس کړی دی هغه د خپل رب دلیل سو چې د قصد ونه کړو نو خلکو ډېرې وجې ویلي دي خو یو وجه دا ده چې مزري وایي زما دا خوښه ده هغه دا دی چې نور النبوه دا کم پیغمبران چې دي که نه د پیدایش سره د دوی په دې زړه کې د نبوت یو رڼای په هغه رڼا سره دی د ګناه نه بچ کیږي نو یوسف خو لا تر اوسه پورې پیغمبر نه دی رستو الله نبوت ورکوي خو هغه د نبوت رڼا پکې پرته وه هغې رڼا دی رامنې کو یاد خیال دی ځینې خلک دا وایي دلیل د خپل رب سو هغه رڼا چې کوم د نبوت د ده زړه کې پرته وه ځینې خلک یو بل قسم دلیل وایي نور هم ډېر بیانوي خو اسان دا دی دا ښځه پاڅېده دلته بوت پروت و په دې کپړه واچوله چې کپړه یې پرې واچوله یوسف ترې تپوس کوي چې بالدارې دا ولې وایي دا زما رب دی او زه ترې شرمېږم چې زه دا کار کوم نو دی وایي وای هغه شی چې نه خبرې کولی شي نه اورېدل کولی شي نه خوځېدل کولی شي ته د هغې نه شرمېږې او زه دې د خپل رب ذوالجلال نه نه شرمېږم دقه وخت کې هغه رڼا هغه د دین هغه دغه ورته ښکاره شو دلیل او بس دغه شو ښه کذالک هم دقسې دا کار مونږه وکړو کذالک دقسې دا کار مونږه وکړو ولې لنصرف عنه السوء چې مونږ راوګرځوو د هغه نه ګونه والفحشاء او بی حیایی الله چې د چا د نبوت فیصله کړي الله چې د چا د نبوت فیصله کړي استاذ به وي الله دغه سړی د ګناه نه داسې ساتي لکه تاسو چې خپله خوږ ګوته نی هغه د هر څه نه بچ کوئ لنصرف عنه السوء چې موږ راوګرځو د هغه نه ګونه والفحشا او بېحیایي انه یقینا دا یوسف چې دی من عبادنا المخلصین دا د هغه بندګانو زموږ خالص کړی شوو نه واستبق الباب او د یو بل نه مخکې شو دروازې ته یوسف را منډه کړې چې زه مخکې لاړ شم چې دروازه کولام کم ښځې را منډه کړې چې زه مخکې شم چې دروازه کوله ونکي واستبق الباب او دې دواړو د یو بل نه رامخکې شو دروازې ته چې کله دې په دروازه باندې راوته لاس یې شاته ورواچو چې لاس یې ورواچو چې کر شو دا کمیس وشلید وقدت قمیصه او هغې وشلو کمیس د یوسف من دوبرن د شانه دې د شا طرف نه لاس واچو کمیس وشلید یو دروازه کولو شي بله دروازه کولو شي چې آخره دروازه یې کولو کړه و الفیا او اوموند دې دواړو سیدها خاوند دې ښځې اوموند دې دواړو سیدها خاوند دې ښځې چې عزیز مصر دی لدى الباب په خوا د دروازې دیم دفتر نه راغلی و اوس دروازې ته ولاړ دی چې دا کولو شي د ښځو مکر ته ګورې شیطاني او رانې ټول هم دا کوي او بیا مکر ته ګورې قالت دې دعوه وکړه چې دا لږ ته ماله ساتلی دی پلارو او دا دی اوس یې راته لاس واچو دا د کور کې ماته ساتلی دی مونږ پې خوراک کو سکاک کو څومره قدر یې کو او دا د ماته یې لاس واچو چې ماته یې لاس واچو نو چې لاس یې درته واچو نو د رامنډې ورپسې ولې وهي اوس دا څوک شته نه چې تپوس دې وکړي قالت نو دې ښځې ووې چې ما جزا امنه نه ده بدله د هغې چا اراده به اهلک چې هغه اراده کړي ستا په کور والا سو اند بدو الا ان یسجنا مګر دا چې هغه جیل ته واچولی شي او عذاب علیم یا هغه ته ورکړی شي عذاب درناک خاون ته تجویز کوي چې کم کس چې ستا کور والا ته بده اراده کړې ده د ده بدله نه ده مګر دا چې هغه جیل ته واچولی شي حضرت جیل ته واچوه یا دله ورکړی شي د عذاب درناک وره دا بیا هم چالاکي کوي دا نه وایي چې مړی کې په مرګ دا خفه کېده مطلب د دې دا و چې جیل ته واچوي چې لږ زور ورکړی شي چې زما خبره ومني یا ورله لږ نور عذاب ورکې لږ ووهې په لختو چې سر ماته کیدي او ما نه معافي وغواړي خیر دی وی کله چې خدای دې نه کیې په چا په تا باندې تهمت ولګو هلکه خاموش مه پاتې کیږه بلکې چې تهمت د باندې لګېدلی د هغې جواب ورکه قال یوسف علیه السلام وی چې نه هیه دا ښځه چې ده راودتنی دې مطالبه کړې ده زمانه عن نفسی د نفس زما دې ما ته ویلي دي چې ما سره دا بدکاري وکړه او ما ترې رامنډه کړې دا وایي نه ما ته لاس اچولی دی دی وی نه دی معنی مطالبه کړی د بدکارې و شهد شاهدون ګوی وکړه یو ګوا کوونکی من اهلها چې هغه و د اهل او د کورنۍ د ښځې نه مراد د ګوی نه دلته فیصله د ریاضه د دې ښځې د کورنۍ یو سړی و هغه فیصله وکړه عزیز مصر ته وایي دا مسله اسانه ده کمیس یې وله شلولی دی منډه وګوره دا کمیس کم طرف نه شو کېدلی دی که د مخکې نه شلیدلي نو خو دی به پې ورته او دی به منې کو نو کمیس به د مخې نه شلیدلی وي نو دا رښتونې ده او دا یوسف دروغجن دی او که کمیس د شا نه شلیدلی نو ښکاره دا ده چې ده به ترې منډه کوله او دی به ایساره نو بیا به دی رښتونی وي او دا ښځه به دغه دروژنه دا فیصله وکړه فیصله وکړه یو فیصله کوونکي چې هغه و د اهل او د کورنۍ د دې ښځو نه دې ښځې نه سوی ان کان قمیصه که چېرې وي قمیص د یوسف قده هغه شوکېدلی وي من قبولن د مخکې طرف نه نو ښکاره ده چې دی به پې ورته و هغې به یې ساره فصدقت نو بیا دا رښتونې ده وهو یوسف چې دی من الکاذبین د دروغجنو نه دی و ان کان قمیصه او کچری وی قمیص د د قده هغه شو کیدلی من دورنه د شانه نو فکذبت دا سرکوزی به دروغجنی و هو او دا یوسف چې د من الصادقین دا به د رښتونو نه عزیز مصر چې راغی او کمیس ته وکتل کمیس د شا نه شلېدلی چې د شا نه شلېدلی وي چې ړکې وایي خولې باندې نه وایي چې خدای دې غرقه که ټول ګندهتوب تا کې دی فلما رأى کله چې ولید عزیز مصر قمیصه قمیص د یوسف قد چې هغه شلیدلی من دبرن د شانه نو قال دوی از یو استاد صاحب په ګپ لګو مسله داسې نه ده خو ګپ یې لګو چې ګورې دا رستنې خبره به هم ده په زوره نه کړې چېرته پټه به یې کړي چې ښځه مې وانوري ځکه زمونږ اکثر د افسران شي د هغوی ټول حاکمان ښځي نو وزیر اعظم ته به څنګه به ښځې ته خلاف خبره وکړي نو دې څه وایي قال دی عزیز مصر ووی چې انه یقینا دا هر څه چې دي من کید کن دا د چل ستاسو نه دي دا ټول چلونه تاسې کوئ خدای مروکې که چې رانیم تاسو کې او بیا تهمت هم په بل لګوئ ان کیدکن یقینا چل ستاسو چې دی عظیم هغه لوی دی پټه بروانې هم تاسو کې بیا به پر یادونه هم ته کې تاسو کوئ چې زه خیم او دا بل غلط دی حضرت دا حضرات مفسرین وی دام ګورې د دې انسان د دې سړي کمزورې دی ښه کمزورې اوس په کارو چې ښځې ته یې څه ویلې وي خالي بس ما وي د خولې نه د ووته دا به هم چېرته پټ ویلي چې دا ستاسو سازش دی سازش هم تاسو کې او بیا تهمت په بل لګوي اوس ښځې ته دا نشي ویلی چې خدای دې داسې داسې که دا ولې یوسف ته وایي مړی یوسفه دا خبرې چاته بیا مه کوه شرم دی ښه چاته یادومه یوسف ای یوسف اعرض ته مخ وګرځوه عن هذا د دې نه چې د دې خبرې تذکره چا سره ونه کې او ښځې ته څه وایي واستغفري بخښنه وغواړه ښځې لذنبې کې د خپلې ګناه ګناه دې کړې ده د دې بخښنه وغواړه انکې یقینا ته شې ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې هم صحیح پوه کړي ربه د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د قرآن او د حدیثو خیر برکت دنیا کې مونږ ته راکړي زمونږ کورنو ته هم ورکړي په قبر کې هم ربه د خیر برکت راکړي په ورځ د قیامت هم ربه د دې خیر عظیم خیر نه ته موږ مه محروموې خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره